او څلورم صورت دا چې دا مستثنا موصول دی کله چې دا مستثنا واقع شي نو د غیرونه ورسته د سواله ورسته د سواله نو دې صورت کې دا مستثنا چې راځي جاء علي جاء الزيد غيره دا چې جاء علي قوم غير زيد جاء علي قوم سواد سواد نو څو احتمالات څه په دې اعراب مستثنا کې د الا نه او کلام کوم کلام او مستثنا منهم په کې شي لکه ما جاء ان احد الا زيدون ولا شو الا او لا په کوم یو دی زيدون بدل واقع کول یو لاس او اعراب یا قبل عوامل سره مستثنا الا اوست الا واقع شي کلام غیر موجب او مستثنا منهم په کې شي لګوي بالاکثر په اکثرو او کان بعد خلا وعده یا صدا واقع چې خلا د چانه اکثر څه کوي چې تر پاتو کوم باندې جنت شي مسؤل لکه د شي وایي چې لکه جعل القوم خلا زید عذاب او خلاف باندې باندې ما چې وایي چې لکه د شي وایي دیو چې دا هر څه جره خلاف هر څه جره عدم هر څه جره نو بیا څه شي وایي چې دا قوم خلاف دي نو عدم وما خلا ورسل ما خلا ورسل ما عدم او ورسل دې څو لا يكونون نو دې پینځه صورتونه د بلا مستثنا چې شوی منصوب ويجوز فيه النصب او جائز ده په دې مستثنا کې نصب ويختار او اولاد کې بدل يعني ويجوز فيه النصب والبدل ويختار البدل